دا رد شو په بدعات باندې چې کم خلک بدعات کوي الله اکبر لګیا دي او د ځانې جوړ کړي تا د پیغمبر طریقه دا وا یا دا اوس چې کم دا مسله مخ کې تیر شو د استشفاء دا طریقه د پیغمبر وا پیغمبر تلو چې جابل چا قبر لا غیا صحابه او دا سکړو د چا قبرون لتلو هغه سنت پرې خودل د صحابه او طریقې او د ځان بدعات راوخل خزلهم الله ولو ان كتبنا عليهم او کچره یقینا منګه له مقرر کړه په دای باندې ان قتلوا انفسهم دا چې تاسو او وجن خپل ځانونه لکه څنګه چې مو د بنی اسرائیل سره کړو یا او با یا او خروجو من دیارکم او وی خروجو یا او زیتان سو من دیارکم د خپل کور نه ما فعلوا الا قليل منهم نه باو کړه د کار لره مگر ډیر لګو د دین نه معنا صح احکام پراو نست نو دا آسان خو کا ولو انهم فعلوا ما يعذون به او یقینا او کچر یقینا دای کړه وی اچ نصیحت کول شي دای تا پاره باندې لا کان خیر لهم نو دا ډیر غره وی د دای لپاره واشد تثبیت او ډیر مضبوط انبیا هغه خلق چې الله را لېګلو او د وړو لوی ګناو نه پاک ساتلو او سردار د هغه الله اکبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه والصدیقینا صدیق چاته وای کل من صدق بكل الدین الله اکبر اغه چاته صدیق وای چې اغه ټول دین تصدیق کړي او دین منلې وي او امیر د دې د ابو بکر صدیق دا د معنا د ابو بکر صدیق او دا د ملګرو سره بوي الله دې زمونږ ته دا رفاقت نصیب کړي والشهداء الله اکبر شهدا سوق دي چې شهادت ورکوي پس حد دین باندې باللسان و بالسيف باللسان و بالسيف د جبه شهادت هم ده د تورې شهادت هم ده الله اکبر دارنګ صالح چاته وي چې په خپل داوا کې د ایمان کې صادق وي هغه ته چې کم دنو صادق وي د داسې خلکو سره به رفاقت د جناب محمد رسول الله سره د ابوبکر صدیق سره نور صدیقین شهدا او صالحین سره وي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي هو کېږي بالا چې د الله او د پیغمبر خبره ومنو یا ایها الذین ګورا دا بل حکم حکم سلطانی چې اتباع د امیر او کوي او د امیر اتباع ادا چې اوځي تاسو او اصلح را واخلې اصلح او اصلح را واخلې او د الله لار کې او جنگيږي د امیر په اطاعت کې الله اکبر یا اوځي تاسو ټول په یو ځلا معنا یو سو سو ډلې لاړ شي یا ټول په یو ځل لاړ شي خلاړ شي د الله په لار کې jihad وکي الله اکبر د الله لار کې jihad وکي او ګوره د الله لار کې jihad والے په دې کې د خزو حفاظت ترستو ورپسې بیا اوجا چې ذکر کینو هغه کې بیا د تخپل الله رب العزت او فرمایي یا لیتنی افسوس ته مالرا كنت معهم چې و منظر دای سره موجود فافوز فوزا عظیما کامیاب شوه بم زم په کامیابی لوی سره الله اکبر نو دا د منافق کار دی منافق جهاد لنزی چې کم ځای کې د کار غرور دی کارغه باندې کارغه رواني داسې او چې مو مد مقابل د بل طرف نه پیوارا شي د تلین شو یاره زما د خوام کار دی الله اکبر او چې چا مشر کارغی منافقی چې هغه ار طرف تزي کبرلیانو باندې کتابونه لیکي نو بیا خد یو بندي نو چې په دغه کتاب لیکي په اشاعت باندې لیکي نو بیا سوچا برېلې نو چې چا مشر داسې کارغی نو اذا کان الغراب رئیس قوم سيهديهم سبيل الهالكين لار بوته دغه د هلاکت بیا خینو دا اول کل جهاد چې ده نو پارا د اعلا د کلمت الله ده لیکن مقصود د جهاد صرف اعلا د کلمت الله نه دا بلکې نصرت د ضعفا او ام ده نو چې نصرت د ضعفا او ده نو ال شاب فاس جهاد کا جهاد کا یره وای حقوق نسوا نشته وای را شو ګره حقوق نسوا کنه او دې سره به اصلاح کیږي د ملک خو الله دې پاکستان سم کینو سړی به سو وای پاکستان حکمرانان بغیرت شوی دی او دومره حد د بغیرتوب دی په دومره حد چې د پاسه به بلا کړی نه خيږي هغه د امریکای د غلامۍ د پاره خپل رونه پوجیان او خپل رونه مجاهدین وجنی او امریکای ته خپل لمبر جوړي سپی دی سپی الله دې د دې سپونه مونږه خلاص کړي او سوره یوسف 28 کې چې براشي چې ان کید کن عظیم د خزو مکر او تدبیر دا چې کم نه دا ډیر لوی دی نو ګوره د خزو هغه ته لوی وي د شیطان هغه ته کمزور وي ها د شیطان هغه ته کمزور وي نو د خزو هغه لوی دی خو په مقابله د چلونو مکرونو د سړو کې سړو له دوره مکرونه نه ورځي کم مکرونه چې خزو لورځي دای له ډیر مکرونه ورځي الله خپل به ارس ارس کوي او ار سچ کم دنو ابا لګیای خو که صرف دور چته یو مولای سیف داوی چې ګوره دا ناروا مکو یاره دې پکې ارس ارس وای نو دا لوی مکر دی ان کیدا کو ناظم او بل دا چې د شیطان مکر ته کم کمزور ویل دی نو دا په مقابله د کید د رحمان د مهربان بادشاہ کې د مهربان بادشاہ شیطان مقابله چته کول شي دا مکر د الله د تدبیر په مقابله کې هیڅ شی نه دی الله اکبر یادا چې د خزو مکر لوی دی کنه شیطان چې کم دنو خپل ځکوي ان نساء حوائل الشیطان نساء دا د شیطان خزه د شیطان رسۍ دی رسۍ نو ګوره یو سړی ګیډه راخلی نو دو درې لرګي به راواخلي خو چې رسۍ وسخې نو لوی ګیډه په تړل شي راغسته شي نو ځکه دا لوی وته ویل دي چې لوی لوی کارونه لوی رسۍ دي کنه لوی لوی کارونه د پلیتو او د ګندګو آ شیطان چې کینو په زنانو باندې کوي مشق بدنی او مالی دا ټول د الله د فار او کوي الله اکبر علم تر ال الذين ايتا غور کړل ان کسان ته چويل شایتا کوفو ايديکم چې بن کوي تاسو خپل الله سنا واقيم الصلاه او قائم کوي منزلرا یعنی مشق بدني واتو الزکات مشق مالی ور کوي زکات لرا فلما كتب عليهم القتال پس هر کلا چې فرض کړی شي پای باندې جنگ اذا فريق منهم ناس فيو دلات دینا يخشون الناس یریږي د خلقنا ک خشیت الله پشان دی یری د الله څنګه چې د الله نه یری داس د مخلوق نه بیا یریږي یا پشان د یری د مؤمنانو د الله نه متاع الدنیا قلیل سکا د دنیا دا ډیر زیات لګ دا و دنیا کې ک ار سور ژوند وینو دا ډیر لګ دی والآخرۃ خیر لمن اتقى واخرت غره لپاره دا چا چې ځان بچ کړ د مخالفت د الله او د پیغمبر نه ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نکړي شي پتا سو باندې په قدر د تار د کجوره اينما تکونو یو در کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا هر ځای کې چې ای تاسو تاسو وای چې دا جنگ ولې راغې دا جهاد ولې راغې الله وای هر ځای کې چې ای تاسو یو درې کوم الموت مو بیا به مو می تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کې ای تاسو په قلاګانو مضبوطو کړې شو کې مضبوطه مضبوطه قلاګانې او هغه کې وي نو ام بدر باندې مرګ راځي د مرګ نه بچ کې دی نشي بیا الله اکبر بیا وای والله لا الف ضربه بالسيف والله لا الف ضربه بالسيف لا اهون مما عميته على الفراش خبردار خبردار یو زر زخمونه په توري باندې دا ډیر اسان دي د اغه مرګ نه دا ډیر اسان دی د هغه مرګ نه چې هغه راشي په بستر باندې په بستر باندې چې راشي کم مرګ د هغه نه کزر زخمونه د تاولګي دای دا خبره ما اصحابک کې خطاب عام دی او فمن الله اے ما ګورخه ما اصحابک خطاب عام د پیغمبر ته نه دی اچ رسیږي تا ته سخه غړینا فمن الله دا طرف د الله نه ده طائفه یو ډلا منهم د دینا غیر الذی بغیر د اغنا بغیر د اسنا تقول چې وایدا طائفه چې کوم د طائفه ویلو چې مونږه خوږي کار زمونږه چې کم دی نو تابعداري ده نو چې لاړ شي الله اکبر نو هغه طائفه چې کم خبره په خپل کړي بیا دا غینه په غیر نورو نورو خبرو باندې جرګې کوي ستا مخالفو نه منله نو ټول به د شیطان تابعدار ګرځیدلی وي معنا ګوره الا قليلا هر زمانہ کې چې باطل باطل پرست وینو ا ډیری ښا او حق پرست اغه لګوي الله اکبر الا قليلا رد شو په جمهوریت باندې مده کې د منافق کار داده چې کا سو حکم وتراشي نو بس دې به دغه څه خوري د دیو جنا حدیث کې مزمت د دې خبر راغله ده کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع کم شی چې بس واوري او خوري نو د انسان د دروغ جنوالي د پاره دا کافی ده بس اله خبره دی واوري دا رابشي سوره نور کې بیا چې سوره نور کې بعضی مسلمانان له الله زورونه په دی ور کوي او زجرونه په دی ور کوي چې هغه د حضرت عائشه باندې تهمت لګیدل دي او هغه هغه دغه سه بس خوري او تحقیق نه کوي خورول لګ مسلمانانو چې کم دغه غسته وا لګي ساغه کې غسته وا یاره ګوره خلک داسې وي داسې وي چې ته سو پوره په یو مسلمان تهمت ولګید په یو تور سره تهمت ولګید په یو ځوان تهمت ولګید په پاک دامنه تهمت ولګید نو ته بدانه کې چې بس تا ته سو کو یو دا مصیبت دا په خزو کې ډیری یو خزو له جوړول ډیر زیاتې ورزي او بل دا چې په خزو کې دا مصیبت ډیر زیاتی چې بس اله خبر اور خوري خبر خونی پلان کې خو رور خدا سي پلان کې خور خدا سي اواز دا خوري تومت اولګیر نو دا خورول پکار نه ازا دا کار کار د منافق دی الله اکبر منافق دا کوي د انسان شان بداوي چې دی با د خبره تحقیق کوي او الله زورنا غیل ور کوي مسلمانان لا چې حضرت عائشه تومت ولګي تاسو ولې دا نه وی چې هاذا بهتان عظیم چې کله به مسلمان تومت ولګي دا تحقیق صحیح خبر نه ته وای هاذا بهتان عظیم دا بهتان دی او زه دې کې جبه چې کم نه شم کولاوله الله اکبر او دا چې کم دی اوسم امریکا دا څه کوي ازاو به په افغانستان چې کله عمله وکړه نو د هندستان په پا پاکستان باندې راوچت کو او اړې چې کم ده خالی کړي او خفیه ایجنسو چې کم ده نو دا مشهور کړه چې هندستان حمله کوي هندستان حمله کوي هندستان حمله کوي دا ټول د دې پلیتو کار دی دا د هغه د منافقینو اولاد دی اوسم دغه کوي ار ټیم کې د منافق دا کاری الله دې موږ د منافقت نو ساتي فقاتل فی سبیل الله الله اکبر امام قرطبی رب ذکر کوي اذا کان الامر کذالک هر کله چې کار دا سده د منافق دا نو فقاتل فی سبیل الله ایا پاسا د الله په لار کې jihad وکا یا بازی وای دا متعلق دی فقاتلوا اولیاء الشیطان چې مخکې کم دی معنا اولیاء د شیطان سره او جنگي غال شابا قاتل فی سبیل الله د شیطان لار کې جنگي نو ته پاسه د غي مقابله کې jihad وکا یا دا متعلق ده د آیات لمبر 74 سره مخکې چې تیر شو چې اجر عظیم بدل ورکم نو مانس ک اجر عظیم غواړي نو طبری او زجاج ذکر کوي الا شاب فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک زموار کلیش زموار کلیش وین زموار کلیش وین نه مگر د ځان خپل لا تکلف ذمہ وار کړی شوی نه ته الا نفسک مگر د ځان خپل وحرز المؤمنین او شاو پاسا تیزی ور کوم مؤمنان لرا فجیاد عسا یقینی دا عسا یق عسا الله ان یکف یقین دا چې بن بکی ختم وکړي الله تعالی باس الذین جنگ دا کسانو چې کفر کړي یا بن بکی الله تعالی باس الذین ختم بکی الله تعالی باس الذین روب د آکسانو چې کفر کړه دے باس په معنا د روب باندې د الله د الله بدغی دا روب ختم کی د کافرو الله اکبر او دا وعده بیا چې کوم دی الله پورا کړی وا الله اکبر تاسو وګورئ لګ سوره توبه آیات نمبر 25 وګورئ سوره توبه آیات نمبر 25 سوره محمد کې براشي الله اکبر آیات نمبر 4 کې چې دا وعده الله بیا پورا کړو او الله وعده پورا کوي ان الله لا يخلف الميعاد والله وشهد الله تعالی ډیر زیاته په باسا په روب کې یا ډیر ساده په اعتبار د جنگ په جنگ کې معنا الله اکبر من یشفع شفاعتا حسنه یکل له نصیب منها یا بعضی علما کرام ذکر کوي دا غرائب القرآن ولوي نازل شوه دی په جهاد کې الله اکبر خو بیا ټول ته شامل دی الله اکبر وېدا چې شفاعت حسنه نه مراد امر بالتوحید مراد ته نه توحید دی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي شفاعت حسنه نه مراد توحید الله اکبر او د شفاعت سیئه نه مراد شرک چې چا د شرک کارو کو نو هغه لا به می سوي چا چې د توحید کارو کو نو داغه د پاره به می سوي وګوره یو نصیب دی یو کفل دی نصیب هغه حصے ته وای چې په زیادت سره داغه اطلاق کیږي معنی ډیر زیاته بولا والا الله ور کوي چې چا د توحید کارو کو ډیر زیاته بدله به الله ور کوي او چا چې د شرک کارو کو نو هغه له حساب برابر ملاويږي المثل المساوي هغه ته وای او دا زکه دا د الله انصاف ته او زیات ورکول دا د الله فضل او مهرباني ده و اذا حیتم بتحیه اوس ګورا الله اکبر که خطاب عوام تشی اذا حیتم نو مقصد دا یاد دا ترجمه رستو کومه چې کچره تان څخه دای د جهاد راغې او په وخت دراتلو کې سلام وک نو ادب دا دی چې تاسو د سلام جواب خخ کوله داغه پش یا پشان داغه یا داغه نه خکوله چې خطاب عمراو تشي نو معنا دا اے مجاهدین عمراو که تاسو ته څوک میدان جهاد کې سلام وکړي نو تاسو یاد هغه پشانته معنا سلام د توکلی معنا سو چې کلمه د اسلام د ته پیش کی نو تاسو د هغه جواب خو خسته طریقې سره ورکوي دا سینه چې تاسو د هغه یا کلمه رد کړي دا غي کلمه رات کوي ما دا غي خې پشان یا کم اس کم دا یا دا غي پشان یا دا غي نه خسته جواب ور کوي الله اکبر و اذا حیتم هر کلا چې پیشش پیشکش وکړې شو تاسو ته به تحیتن په تحفه سره فحیو بیا احسن منها نو پس تاسو پیشکش پیشکش کوي په ډېر خسته سره دا غینا او ردوها یا کم اس کم واپس کوي اغه لرا الله اکبر به تحیتن غنی معنی علما سوک وای تهین مراد تشمیت العاطس یا سوک وای چې مراد تنه هبه ده سوک وای چې هدیه ده او راجع قول دا چې سلام شرعی ته مراد شي الله اکبر هر کله چې سلام وکړې شو تاسو ته به تحیتن په یو سلام سره په یو تحفه سره پس سلام ورکوي تاسو سل جواب د سلام ورکوي تاسو په ډېر خسته طریقې سره دا غنا یا کم اس کم واپس کوي مثال داغه او دا سلورم حکم دی حکم سلطانی د پارا د اصلاح بین الراعی والرعیه الله اکبر بین الراعی والرعیه چې ګوره د منافقینو په باره کې تاسو اختلاف مکوي علی شابه پاسي اختلاف ته ضرورت نشته د منافقینو باره کې ضرورت تفصیل بیانوم سلور قسم منافقین دي یو منافق دا چې هجرت نه کوي هجرت حقيقي یا کلمه د کفر نه فریدي او هجرت نه کوي الله اکبر نو د سره جهاد او کوي زکه د منافق دی چې هجرت د اسدا وای چې زه کافر سره ال تکیما او بس اسی جی ملګرتیا غي سره کوي او هجرت نه کوي راضی نه نو حکم قتل دی مردار کوي الله اکبر دویم دا چې ستا یو معاهد دې ستا سره معاهده شوی دا او هغه سره د د چې کم دی نو دو دا دا لوس کړه دی او هغه سره د حلیف ګرځیدل دی نو بیا هغه سره جنگ مکوا او دریم دا چې راشه عذرونه تاسو ته پیش کی چیرې سوکو چې زمون تاسو سره هم جنگ نشو کولای دا خپل قوم دې مجبور دلته هم جنگ نشو کولای او اج کم دې اوس منافق دې دروغ یا اختیاوي خو چې تا ته عذر پیش کو نو د حکم دار چې د سره هم جنگ مکوا او سلورم قسم دا چې هغه تا سره جنگ کوي او صلح نه کوي ستا سره جنگ کوي او صلح نه کوي انو شاب پاسا او هغه سره جنگ وکا ګوره زدر سلور والا د تاسو ته یاتونه کې لګوما فما لکم فی المنافقین پس شوی د تاسو لپاره په بارا د منافقینو کې پس شوی د تاسو لپاره په بارا د منافقینو کې فیتاین چې شوي تاسو دوه ډلې والله ور قسم الله تعالی و ار قسم واپس کړی دی لرا کو پرتا په سبب د امان دی چې دی کسب کړیو الله اکبر هر قسم غنی معنی دي لکه زهاک معنا کوي رد او ملل کفر کفر ته واپس کړی دي عبد الله ابن عباس دا نه دا نقل دا دارنګي الله پړ مخ ګرځولې دي جهنم کې الله به منافقین جهنم کې پړ مخ ګرځوي دا دا معنا د سودین نه کله چې گمراه کول نو معنا گمراه کړی دی الله تعالی دای لرا په سبب دا چې دای کسب کړی دی یا بل معنا قطاده وای هلاکول مراد ده هلاک کړي دي الله تعالی د لرا په سبب د اعمالو د دی الله اکبر ټولو ته شامل دی او گمراه کړي هم دي کفر ته واپس کړي دي داننګ گمراه کړي دي بن به کې جهنم کې الدا سے به تباہ او برباد کې او دنیا کې ګډ وډ ودو ګورا خوخوي دی دا کافر الله اکبر خوخوي دا منافقانو چې تاسو کفر کوي او انکار کوي د وحدانيت د الله نه لکه څنګه چې د انکار کړي د منافقت کړي ده فتكونون چې شي تاسو پس تكونون پس چې شي تاسو ټول برابر فلا تتخذوا پس منی وای تاسو د دینا اولیاء دوستان تر دې پوره چې جهاد هجرت کی پلار د الله کې او هجرت خواله ناراضي نو ف معنی هجرت نه کوي یا هجرت حقيقي نه کوي یا چې کم ده نو ګناونه هجرت نه کوي چې شرک نه پریدي منافقت نه پریدي د دین واوړې دل نو فین تولو کچره واوړې دل د منلو د خبرې نه فخذو مونی وي تاسو دی لرا او وجنې دی لرا د فساد بارکه چې کم ننو سکمه نه کوي لا لا فساد به زیاتای هغه سکمه خو نه کوي هغه کار دی د منافق چې فساد زیات کی غیر رازدار نه کوي غیر رازدار نه کوي الله اکبر هجرت پګانو مانو باندې راځي هجرت لغت کې ترک شی توي یو شی پر خودل په انتقال سره او اصطلاح کې ګورا الله اکبر هجرت په دوا قسمه ده یو ده هجرت حربن او یو ده طلبن چې هجرت د جنگ وغیرہ د پاره وکي نو هغه جاء بیا په سو قسمه باندې ده تقریبا 15 قسمه ده یو د دار حرب نه دار الاسلام ته یو د دار المعصیت نه دار طاعت ته دویم او دریم د دار بدعات نه دار سنت کم ځای کې چې مصیبتونه تکلیفونه دي هغه پرېدا راشت الله اکبر چرتا دار د امن تا کور د امن تا دارنګي ا کور د بیماری و غیره پرېدا دار صحیحه تراشه دا بلکې سمو او هجرت طلبي هغه دې د پاره هغه هم په یو څو قسمه باندې پنځه قسمه چې طلب د پاره هجرت کې حصول د علم د پاره هجرت وکا حصول د رزق د پاره بقدر القوه چې دومره کم اس کم قوت خو د حاصل شي د ځان مضبوط کا دا غي د پاره هجرت وکا او روزي وګټا دارنګ هجرت وکا د پاره د حج دارنګ هجرت وکا د پاره د جهاد سلورم او پنځم د پاره د طلب د رزق چې هغه د قوت استاد د معروف قوت نه زائد وي د پاره د مزید قوت حاصلولو چې زیات قوت حاصل کا ځان مضبوط کا کنه او ګټه پیسې او ګټه خو مضبوط کا ځان خدا نه چې خپل رور مسلمان ته ځان مضبوط کا کافر ته ځان مضبوط کا او د کافر په مقابله کې او ګټه پیسې پیدا کا پیسې الله اکبر هجرت او اصل کې چې هجرت ذکر شي نو دا غي مطلب دای چې تاسو هجرت وکئ معنی سوګدار د کفر پرې دی چې هغه کې تاسو ته تکلیف ته او تاسو مسله پکې نه بیانېږي دا غي د وجنه دار د کفر پرې دی او دار د اسلام امن تراشي دی ته هجرت وای او دا چې کوم د شرعي هجرت ته یو نور دغه نور وړو وړو باندې اطلاقات کیږي دا نه چې د یو جومات نه بستره واخلې او بل جومات ته لاړ شوي ما هجرت کړی او تاسو نصرت وکړي دا تحریفونه نه دي پکاره الا الذين مگر آکسانو نو دا اول قسم د منافقینو دویم قسم ستا معاهد چې ستا چا سره معاهده ده او د داغه سره یو ځای شوه دی نو داغه دغه معاهده د وجه د موجنه الا الذين دا ګور دویم قسم الا الذين مگر کسان یسلون چې یو ځای کېږي لا قوم د داسې یو قوم سره بینکم چې د په مابین تاسو په مابین دا قوم کې میثاق یو وعده وي نو د ام موجنا او جاءکم دا دریم قسم او جاءوکم یا راشی تاسو ته حسره چې بن شوی صدورم سینې د دی ایو قاتلوکم د دینا چې د جنگو کې تاسو سره یو قاتلو قوم یا جنگو کې د خپل قوم سره دا تا ته عذر پیش کړه جن نه تا سره کول شم نه غي سره سو کم مجبورې ما ما ته سوایا ما نو دا راغه دا دریم قسم نو والا او شاء الله حکم الله رستو ذکر کوي چې دای تبا سنوای والا او شاء الله کچاره خو هوی د الله تعالی لسلطهم نو خام خازور ور کړی به وو دایلرا علیکم پتا سو باندې فلا قاتلکم نو خامخا جنگ به کړه د تاسو سره حکمت استثناء معنی دای سره جنگ مو کو زکه چې دای یو ستا خو د معاد سره دی کوم قوم سره چې ستا معاده نو د اغه سره ځان یو ځای کړه دی نو د اغه معادی لحاظ وکا الله اکبر اسلام سمره د امن دین دی ادای ته سموایا یو بل دا چې ځان د ته کمزور کنو سو ته موایا زکه کچره بل فرض الله غوخته تو چې نسب وجنم نو کله او غاړي نو دای په پتا زور ورکی کنه تاسو را بیا جنگ کینو چې ځان ته کمزور کنو جنگ مکه وسره کنه می وجنا چې هغه مراد قتل داغه حکم قتل ول دي دوا قسم نور ذکر شو چې داغه حکم عادم قتل له قتل بنا او سلورم قسم ستجدون اخرین زردا چې تبا مو بیا به مو مې تاسو نورو قسم خلق منافقین لرا یریدون چې هغه دا غواړي ایامنکم چې ځان بچو ساتي تاسو نه راویا منو قومهم او ځان بچو ساتي خپل قوم نه کله ما رد ال الفتنه هر کله چې دی او بلل شي فتنه تا کفر او شرک تا قتال د مسلمانینو جنگ د مسلمانان تا اور کیسو فیها نذکر ول شي دی پاره کې مالسو تانه بزان بچ پچ کوي خو چې کله وتوای راځه د مسلمانانو سره جنگ دی نو هغه ځای کې بیا برز تاوي اسه بتا ته وای چې ما خو سن دی ویلی ما سن دی ویلی او زه سنوا ما زه خو جی تاسو ملګرم نو چې داسې منافقی او هغه په وخت د جنگ کې د مسلمانانو سره جنگيږي نو فإلم يعتزلوکم مردار کبیا قتل کې احتیاط وکا ګورا د حقوق نسوا سا عجیب انداز سره دارنګ حقوق آغا چغه سره امن او امان راځي یو ځای کې روانه مسلمان اون وجه ګوره اسنا چې مسلمان دنه اوجل شي jihad لا خوځي لیکن خیال کو مسلمان دنه اون وجل شي دا سینې چې یا د نه خزه وجل شي یا د نه سړی وجل شي په خدای کراله خو ځان له خبر خو مسلمان او نو چې ګره مسلمان عجیب سمره د امن دین دی او کم حقوق الله ورکړي دی پدې کې مسلمان او نو چې خزه وی او کسړی وی الله اکبر البته صرف فرق دومره دی قتل خطا د نه اوشو د سړی نو حرام د دواړو قتل د مسلمان خزه او د سړی خو فرق صرف دومره دی چې مقتول سړی وي نو دیت مکمل دی او چې مقتول خزه وي نو نیم دیت دی الله اکبر او ګورا الله وای احتیاط په قتل کې وکا دا حقوق دی معنا که خزدا نو وې نه وجه که سړې دې نو وې نه وجه الله اکبر ګور قتل یو سو قسم باندې دی یو دی قتل عمد قتل عمد اغه توي چې اسباب هم د قتل وی مثلا ټوپک او اراده هم د قتل وی نو دې ته قتل عمد وای او پدې کې قصاص ته قتل شبه عمد دی توای چې اراده هو د قتل وی خو اسباب د قتل نه وی مثلا لرګې در اخلاصې نو اسباب د قتل نه دي خو اراده د قتل د چې کپرې لول را اخلاصې نو خود بمړيږي الله اکبر پدې کې دیت مغلظه ده او دیت هغه بیا چې کم د فقهای کرام ذکر کوي دارنګه بل دې قتل خطا کو قتل خطا یو دا ففعل کې خطا کار کې خطا شو فعل کې لکه تا خوخکار کو دز دکو خو آغا لار د خکار نه اولګید په سړی باندې الله اکبر یو دا قتل خطا په ځوان کې چې ستا ګمان دا او چې دا هو کافر دی او زی وجنما او هغه اوخه ته مسلمان نو ګمان دی ګمان کې خطا شوی اوس په قتل خطا کې شرعي لزر روپۍ دي الله اکبر او دریو کالو کې نسبیان دا به دغه مقتولون ته ادا کوي دې ځکه الله رب العزت قتل خطا ذکر کوي او داغه احکام ذکر کوي الله اکبر یو قتل نسیان اوم وتوي چې اسبابم د قتل نه ارادام د قتل نه قتل نسیان وتوي لکه خزا پخپل بچی باندې ډډه راواړوي او هغه مړ شو هغه مړ شو نو دې ته قتل نسیان دا بدیت ور کوي خپل خاون ته خپل خاون ته به دا غدیت ور کوي د پلار د کورنا د پلار د کورنا بدیت راړي او خاون لبه ور کوي دا مسله ده او روجي بام نسی روجي بام نسی او تحریر در رقبه او غلام آزادول پکې نشته دي پس آزاد ول دي د یو غلام مؤمن ودیت مسلمه او دیت حواله کړی شوی اله اهله هغه اهل دا غیتا الا یصدقو مگر دا چې معاف کیه غي هغه یې معاف کی ورسه مقتول معاف کړي ګوره دار الاسلام کې اثر ما سما او مقاومت دواړه وی نو دیت وامور کوي او وین غلام به هم آزادای مؤمنه الله اکبر فإن كان من قومنا پس که چرو د داس دیو قوم نه عدو لکم چې تاسو دشمنو وهو مؤمن او په داسې حال کې چې دی مؤمن زکه دارالحرب اوس ګوره دار الته دارالحرب کې پاتې کېدو مؤمنو خپل مؤمنو خو هغه د داسې قوم نه او چې تاسو دشمن دی هغه قوم کافر دی دشمن دی د پک مسلمان او د تا چې کم ده په خدای باندې قتل کو نو فتحریر رقبه مؤمنه پس آزاد ول دی د هغه غلام مؤمن غلام مؤمن بس صرف آزاد کی دیت پکې نشته ولی هغه ستا دشمن دی محارب دی جنگی دی نو هغه قوی کیږي مضبوطیږي هغه له بدیت نه ورکای اثر ما سما او معتزله را پاسې وای جی مونږ نه وي تاسو وي چې ګوره مرتکب د ګناه کبیره کافر دی مخلد په نار دی کنه مونږ ته مړه ټیک تا حکم په مشتقی باندې وایا لګی کنه چې د ایمان د وجه مسلمان قتل کو نو بیا کافر ګرځي الله اکبر یا دلته طول المکس مراد ده یا دا چې د مسلمان قتل روا وګڼو الله اکبر یا ایها الذین آمنو بل حکم شپګم په دې حصہ کې چې ګورا اصلاح د نیتو کا الله اکبر جهاد لخوزه او پلار کې دته یو سړی راغې مسلمان یا خزر اعلی او داوا د اسلام وکړه نو بلا تحقیق د دنیا په لالچ کې هغه وجنما حقوق نسوا او حقوق د اصلاح بین الرای و رعیت الله اکبر وګوروایا کنه څنګه حقوق دي دا حقوق بل څوک ورکول شي څوک هم نه یا ایها الذین او د ایمان خوندانو کله چې سفر کوي تاسو په لار د الله تعالی کې پس تحقیق کوي تاسو او موای تاسو چې تعالی علیکم السلام چې راوي غرزه ولا تاسو کذالک کنتم یعنی تاسو کافر وای نو الله در باندې احسان وک چې مؤمنان کړی نو فتبینو تاسو هم تحقیق کوي کنا تاسو باندې الله احسان کړ یا کذالک کنتم من قبل باظهار کلمت الاسلام تاسو مخکیم دا سوي چې د اسلام د کلمې اظهار مو وک نو مسلمانانو تاسو نه قبول کړه من المؤمنین د مسلمانانو نه ندی برابر اغه ناس د مؤمنانو نه غیر اول الضرر خدا سے دا سے ناستو چې ندی خاوند تکلیف تکلیف والا ندی سو zarar او مصیبت په نشته دی او بیا اس ناستې نو دا ندی برابر والمجاهدون او ندی برابر هغه jihad کوونکی په لار د الله کې په خپل مالونو سره نفسونو سره دای برابر ندی والے زکا غورواله ور کړه د الله تعالی هغه کسان لرا چې jihad کوي په خپل مالونو سره او په نفسونو سره په چا باندې په هغه ناس تو بیمارانو باندې درجه په یو درجه کې ناس تو بیمارانو باندې اوس ګورم ناستو بیماران معنی چې د وکړنو اشکال رستو زره د بیا هم اشکال سره هغه به خود به خود ختم شي ناستو بیمارانو باندې درجه په یوا درجه باندې وکل وعد الله الحسنا ټول د پاره وعده کړی دا الله تعالی د جنت وفضل الله المجاهدین او غرواله کړی د الله تعالی آغا مجاهدینو تنا علی القائدین پروغ رمټو ناستو باندې اجرن عظیما اجر عظیم چې درجی دی د طرفه د الله تعالی نه او بخشش ته و رحمه او مهربانی ده او د الله تعالی بخون کې مهربان الله اکبر ګورا یو ځای کې راځي چې په قائدینو باندې یو درجه درجه نو بیا وی درجات نو ما په اشکال په دا کې چې کم نه ختم کو ترجمه کې یو داسې ناشتي چې بیماران دي د بیماری د وجه ناشته نو مجاهدینو ته پاغي باندې یو درجه غورواله ده چې د ته جهاد ملاو شو او د ته جهاد ملاو نشو نو یو درجه نور وکلا وعد الله الحسنا د جنت وعده د ټولو د پاره ده الله اکبر الله او چې کم ځای کې الله ویلي درجات منه درجی دي نو دا د اغه ناستو باندې درجی دي ډېره چې اغه ناسوي بغیر د غوزر نه روغ را مټته نو اغه ته ډېر سنه محروم شو کنه ان الذين بل حکم الله اکبر بل حکم اوما حکم سلطانی چې ته جهاد لا د ګنا د بغیر مجبورۍ نه چې چا هجرت اونک نو الله وای دا لوی مجرم دی لیکن ګورا هغه مجبوری زنانا دا غي بیام لیاس کړه دی مجموع مجبور زنانا او نارینا دا غي بیام لیاس کړه دی الله وی خیر دی که دای هجرت نه کی نو دای ته سنشتره چې مجبور دي دیته وای حقوق نه سو یاره وای خزو له حقوق نشته را شوای د خزو حقوق ګره اصلاح درای بین الرعیت درای او رعیت په مابین کې کم اصلاح ده د خزو کوم حقوق دي راشه سوره نساء وای چې مسلمان شوایا ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه توفاهم الملائکه چې کله اخلي روحونه د غینا پرشته ظالمی په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په خپل ځان نه باندې قالو وای به پرشته فيما كنتم پس شي کې وای تاسو سشي کې وای چې هجرت مون کوی قالو نو وای بدای کنا مستضعفینا ومنګه کمزوري کله شوی پس مکه کې چې کافر را باندې ډیرو قالو وای به پرشته علم تکون ارز الله واسعا په سفر کې د خزه او سړی د پاره د منځ رعایت دا چا ور کړی دی الله نو دا رعایت د سره الله کړی دی دا حقوق دی راشه سفر کې خزه تام دا حکم دی سړی تام دا حکم دی چې خیر دی منځ چې کم دی هغه مختصر کا قصر کا الله اکبر و اذا ضربتم فی الارض هر کلا چې سفر کوي تاسو پزماکه کې حکم د تقصیر الصلاه نشته ده ګنا پتا سو باندې څه قسمه دا چې تاسو کمواله او کید منزنا الله اکبر ان تقصروا من الصلاه شاول الله رحم الله وی قصر قرائت مراد ده قرائت لګ مختصر غونته کوکا عام مفسرین وای نه تقصیر او کمواله پرکاتو کې مراد ده